ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين سورة بقرة اولی سے آخری سلورم باب شورو پدې کې شپږ انواع اقسام د خطاباتو بنی اسرائیل سره گویا کې دا شپږ مکالمی دي دوی سره اول خطاب کې اته نعمتونه دو نقمتونه دویم کې د مشرانو د يهودو درې خباستونه او د کشرانو پنځه فرق او ډلې په دریم خطاب کې انکارهم من الاوامر و ایتیانهم بالنواهی د کولو کارونه نه کولو د نه کولې کول دین الټه کړو سلورم خطاب په دو آیاتونو 87 او 88 کې انکارهم من الانبیاء السابقین مخکینی د بنی اسرائیل او انبیاء علیهم السلام نه منکار کاو کومه مسله به په طبیعت مزاج برابر نه و انکار به وکړو کو وسو شنو پیغمبر به شهید ک او طریقه د انکار دا و چې مونږ خپویو مولیانو به وي همیانو به وي مونږ ته مونږ نه پویو ګرانه مسلې پینزم خطاب د دې آیت نمبر 90 نه شروع شوی دا خطاب 51 مې آیات پورې پدې کې بل د دې خباست انکارهم من هاذا النبی د دې اخیری پیغمبر نه چې دوی په صفاتو پیجند د دې په کتابونو کې داغه اوصاف علامات بیان شیو خو چراغ نو انکار ته وک او په دې خطاب کې د دې خباثت سره سره دوا زجرونه ورکي یو زجر 90 آیات کې بیس سمشترو به انفسهم یکفرو بما انزل الله بغیان زجر ورکی په بغیان کفر زد نه انکار کی دویم زجر اکن میات کی زجر د دوی په دروغ وای خپل کتاب منو هلاوی دروغ وای خپلم نه مې دا دو زجر دي او دغه خباست دغه آیات ترجمه وضاحت تفسیر شوی چې دوی سره پیغام دي ته پیغمبر راغې مصدق لما معهم د دوی د کتابونو مصداقو تورات انجیل ویلو خیری پیغمبر راځی دی صفات اوصاف دی ناغه پیغمبر چراغه د دین مخ کې حال د دوی دو چې وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا مکه مشرکانو نه به تپوس کو چې تاسو کې چرته پیغمبر خو نه دی راغی چې ایمان پیروړ او یا یستفتحون علی الذین کفروا بیان به په کافر وکاو چې اخیری پیغمبر را روان دی او دریم فتح په معنا د غلبې نو طلب د فتح به کاو په کافرو خو په مجیت او باسد د نبی علی السلام بمجیته ابن کثیر ویلو مدارک او بیزاوی ببعثت النبی صلی الله علیه وسلم باسد د نبی علی السلام ببعثت النبی صلی الله علیه وسلم دا خدایات وضاحت دلته یو خبره اهل بدعت د دې آیات نه استدلال کوي د توسل بالذوات یو وسیله د ذات ته او بل وسیله د ایمان او عمل قسمونه به مائده کې وایو ذات توسل قران سنت نه صراحت سره په مضبوط دلیل نه ده ثابت خدا دا سه بعضی زینو نه اهل بدعت استدلال کوي دا د دوی دا سه اوهام غوندي نو دفع د اوهام په کاری غلط استدلال او هغه چې کینو یې تفسیر لیکلی دی یستفتحون علی الذین کفروا لکه الله منصورنا بن نبی وګوره بن نبی لفظ راغله او چا داسې ذکر کړی قرطبی روح المانی وغیرہ اللهم انا نسالک بحق نبیک دلته وسره سراتن حق النبی لفظ راغلی الذي وعدتنا ان تبعثه في اخر الزمان الله مونږ درا سوال کو په حق دا غ نبی چې تارا سره وعده کړی دا چې اخر زمانه کې به را لېږي نو داغه په حق مونږ سره امداد وکړي وای د دینه استدلال صحیح نه دی پس وجوه یو خو چې دا کم اول الفاظ دي الله منصورنا بالنبی المبوس بالنبی نو موي په دې بن نبی لفظ کې احتمالات ګڼ کې دي شي بن نبی مطلب دا دی بمجیت النبی بن نبی مطلب دا دی بخروج النبی او د بن نبی مطلب دا دی چې به حق النبی ټیک شو درې وانه شو او دا قاعده ده اذا جاء الاحتمال نو بطل الاستدلال دغه کدا غتیالی نو مونږ ته دا لوکن نو دا بن نبی کې خدای احتمالات شو دوی مونږ وایو چې دا مونږ کم واغش چې خروج ته مراد ده او بعثت ته مراد ده نو د دې تایید شته پر روایتو کې ابن کثیر نقل کړی چې یستنصرون بمجیته پرون ویلو یستنصرون بمجیته نو بن نبی چې راغله دا په مجیت محمول یا ابن عباس نه روایت نقل کړي رضی الله عنه چې یستنصرون بخروج محمد صلی الله علیه وسلم دا الله نبی امداد په خروج د نبی علیہ السلام واست به حق النبی نه الله غ پیغمبر رو با سر اویلېږي موږ سره مرګري شو جهاد وکړو او ابن کثیر کې وسره دا الفاظ هم دي چې اللهم باس هاذا النبي الذي نجد مکتوبا عندنا وګوره الله ما باس الله ویلې یو خبره دویم چې د کوم عبارت کې دا الفاظ دي به حق النبی د دینم استدلال صحیح نه ده په دغه کې هم احتمالات وو مجیت او خروج باندې تایید شته پاتشوا په دې بل عبارت کې چې مفسرین نقل کړي دي چې ان نسالک بحق نبیک نو یو خبره ادا ده دغه روایت د دې راوی د خیره سودی صغیر دی محمد بن مروان سودی صغیر دا د سودی صغیر روایت دی هاو سودی صغیر حدیث او تفسیر دواړو کې کمزور راوی دی کمزور نه بلکې کذاب دی میزان الاعتدال کې سودی صغیر باره کې وای چې ترکوه واتهمه بعضهم بالکذب محدثینو دې پرېخه او دې په کذب دروغ باندې متهم کړي دي دروغ دی بدکی دارنګ تهذیب الکمال دا د جرح او تعدیل کتابونه دي امام بخاری قول را نقل کړی دی تهذیب الکمال وا چې لا یكتب حدیثه البتتا دا حدیث باندې لیکل کی عذاب دی دارنګ ضعفاء الكبير کې ضعفاء الكبير اې کې وای چې محمد بن مروان کذابون دا کذاب دا سنورم د جرح او تعدیل کتابونو په د باندې جرح کړي نو یو خو محمد بن مروان راوی دی کذاب دا ما ویلو چې دا هغه سړی دی کلا اهل سنت ترازی نو ځان اهل سنت کی کله شیو لذین التبیا ځان شیه کی شیعم دی او د شیعت نه خیدا دا چې د شیو کتابونو کې د سلويختو سپارو خبره چې لس د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها چې له خړلې دي ا روایت هم د خیره سره د دنه ده دا غسړې سودی صغیر نو دقه مفسرینو دا خبره چې به حق نبی دا د سودی صغیر روایت دویمه خبره دلته چې دا ذا بالفرض تاسو دا خبره شو یستفتحون علی الذین کفروا غلبه به غوسته په کافر باندې زه په حق د نبی ها نو دا د چا فعل دی عمل د چا دی د يهودو نو د يهودو عمل شونو د يهودو عمل مونږ د پاره حجت ته نه دی شیخ القران رحم الله بصیر کې لیکلی وي زدا مشران دی مبارک شه هغه د مشران چې خو څوک د وی ناسب ولی شر د من قبلنا حجت نی شرع من قبلنا مختلفي دلایل کې دي کنه مو یاو شرع د من قبلنا با ال موږ له حجتي دغه شرطونه دي چې هغه په شرعي طریقې سره زموږ په شریعت کې ثبوت راشي شرعي طریقې سره دویمه ده چې دا عمل نقل شوی زمون په شرع کې په طریقه د مدح او په طریقه د زم طریقه د اخبار نه دا د مدح شروع د قبح شروع ده په طریقه د زم او مدح دغه ده قباحت ذکر کړي دیو جن زمونږ د پاره د دلیل نه زجر او توبیخ او درېمه خبره بحق النبی زمون د فقه حنفی کتابونو کې بحق الانبیاء بحق فلان بحق فلان ته مکروه تحریمی ویلې چې بحق فلان وجه دا ده چې د الله پچا باندې حق نشتا په الله باندې چا حقي نه په الله باندې د چا حق اینا حق خدا الله په بندگانو ده نو به حق النبی الله په هغه حق چې تا سره د پیغمبر ده نه الله سره چا حق نه نو په قولی کلی دا مکروه تحریمی ده نو څنګه به حق پلان صحیح شو دا خبره ورستو بیا چا کړی دا دا خبره اصل کې چه دا وسیله و دا ذات د نبی علیہ السلام چې کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا دا احمد رضا خان بریلی کړی دا احمد رضا خان بریلی داغه ترجمه دا پیجنه چې دا وسیله ته مراد وسیله د ذات ته د جوړ کړ او بیا عجیب ده چې دا ډاګه بابا کتاب ده بصائر نو هغه هم دقه خبره کړې چې کله به د جنگ مشرکینو سره نو دیبا د نبی علی السلام نوم راوس تورات کې پاره به لاس کې خو او دعا به کول اللهم انا نسالک بحق نبیک دا وی سره وسیله به ذات شوې د نبی علی السلام نو دا غلی کلی دی هو مونږ وی چې خو یو کار هغه کړی دی چې کله دا روایت را نقل کوي سوی وی سودی صغیر نه روایت ته سودی صغیر خپل خولې ده سودی صغیر نه روایت سودی صغیر نیلی سے ابراهیم الله یو ورځ درس کې وی مولانا سرفراز خان صفدر صاحب یو ځای کې د سودی صغیر روایت را نقل کړي نه محدثو نه چلوک هغه نوم نه دی غشت صرف سودی ذکر کړي سودی او دی په دې نو په نه دی محمد بن مروان سودی صغیر نه روایت ده د خپل خولې دی راوي خو بهر حال دا د دې خبرې حقیقت ته چوموي به سمشترو بیان فسوم پاتې شو نور وسیله بل تراځي ښه دا دلته د دې ځای خبره به سمشترو بیان فسوم یکفرو بما انزل الله بغي ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده قباحت بیان کې انکاره من هاذ النبي به سمشترو به ډیر بد دی هغه شی اشترو به چې دوی خرج کړ په دې سره ان پسو خپل ځانونه خپل ځانونه خرج کړ خاص په معنا د هلاک یعنی ځانونه هلاک پس ان دا ان تفسیر دا غبه سما مال ان یکفرو بد دغه شی چې خرڅ او هلاک کړ پاغه سره خپل ځانونه غدا چې ان یکفرو کفر او کو به ما پا کتاب انزل الله چې الله را لېګل دی ولې او کو بغیان مفعول له دی بغیان د بغض حسد د وجه چې ينزل الله را لېګي الله من فضلی د خپل فضل نه علاوه یشا پچا چې غواړي مینه بادي د خپل بندگانو نه په کفر خو کفر بما انزل الله سره خیزان تباک او یا په جهنم ځان خرڅ کنه جهنم ځان کفر واغه جهنم باندې ځان خرڅ خا بغیان دا زد حسد سکیو دا پدې چې ينزل الله من فضل علی من یشاء من عباده الله خپل بندگانو کې چاله وغواړي نو کتاب ورکی وਹੀ بنازل کی انتخاب الله کوي دی په دې غوسه دي چې دا انتخاب ولې الله د دوکا د محمد رسول الله صلی الله دا هم یې مونږ په تمو دی په انتظار وکړ دا يهود په انتظار وو چې هغه اخیری نبوت په چرتا مونږ ته ملوش اے کابن شب مولا وته په انتظار او په تمو چې داغه کرکوتونه او حالات حالت یې داو سود یې کاو چې سب آرامي توبونه کولې او انتظار جوړې هغه نبوت و ماته ملو شي الله وی دی په دې تمو اوس الله محمد رسول الله سلام ته وحی وکړه نبی کنه دیو هغه سره عزت کوي چې دا زمون هغه سیټ د واغش چې مونږ پتمو نو فباو بی غضبنا لا غضب فباو بس اخته شو بی غضب نه لا غضب په غضب سره د غضب په غضب د پاسه د بل غضب غضب د پاسه غضب دې څه مطلب دو غضب دي نه یا خدا دا چې دلته دا اسنیت نه ده مراد بلکې تکرار او کثرت مراد ده څه مطلب فباو بغضب الا غضب اختشو غضب د پاسه غضب غضب د پاسه غضب یو نه غن اقسام غضبونه اغا انواع الغضب المترادفه غرائب القرآن وی باو بی غضب علی غضب بی انواع الغضب المترادفه قسمه قسم غضبونه نو دا تکرار او کثرت ته اشاره او یا دوی کنو نو هغه بیا داش فباو بغضب علی غضب اخته شو په غضب د پاسه د غضب یو غضب کفر او دویم بغض شو هم غضبی کا او یاد آده چې بغضب مخ کې غضب داغه مخکې انبیا کتابونه انکار او دا د دینه انکار شو وللکافرین عذاب مهین او کافرانو د پاره عذاب دی مهین د ذلت سپکون کی دی به ذلیل او خارج سره دا خو پیغمبر او حق نه انکار و اذا قیل لهم امنو دویم زجر دوی مون خپل کتاب منو الله وی درو خپل امن مې واذا قیل لهم کله چې ویل شي دي تامینو ایمان راوړی بما با کتاب انزل الله چې الله را لېګلې ده قران دو منه نو قالو دی وی نو من موخ ایمان لرو بما پا کتاب انزل علینا چې مونږ ته نازل شوه دی خپل منو کنه بس بل را باندې سلامانی وی بده غيو بس ويکفرون بما وراءه او انکار کوي دوی ما وراءه سیوا د خپل کتاب نه خپل نه علاوه بل نه مانی ان انکار کوي حالانکه وهو الحق دغه د کم چې وته دعوت ورکړي کیږي دا بما ورا قران هو الحق دا هو حق ده حق کتاب ده مطلب دا په قطعی دلیل سره ثابت ده په قطعي دلیل ثابت نه انکار دی ولی کوي او مصدقا دا کتاب قران هو تصدیق کوونکې دی لماما هم دا کتابونو چې دوی سره دي یا مصدقا لماما هم مصداق دی دا کتابونو چې دوی سره دي دی کتاب کې بل کتاب برازینو دا قران مصداق دی کنه قل فلم تقتلون انبیاء الله دا د دې جوابونه وکړي دوی نو منو امام انزل علینا ويكفرون بما ورا خپل منو یو جواب بل نه منه حالانکه والحق یو جواب حق د قطعی کتاب په قطعی دلیل ثابت په قطعی ثابت یې سړی منی بیا دویم مصدقا لما ماهم ستاسو د کتابونو مزداق ده انکار ته ولی او دریم دیوی خپل منو دروغ وای خپلم نه مې قل وای ورته پیغمبر فلم تقتلون چې خپل منه نو ولیم بیا وجلم بیا الله پیغمبران د الله من قبل په خوین کنتم مؤمنین کچریه منون کې د خپل کتاب خپل کتاب منه نو بیا من بیا ولې وجل څه مطلب مطلب دا چې تمام اسماني کتاب بونه بشمول قر تورات بشمول تورات دې کې د نبی قتل ته کفر ویل شوی دی نو ستاسو کتاب کې چې پیغمبر وجل کفر دی او انبیام وجل نو معلومه شو چې خپلم نه منه اسی وای فلما تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعدي وانتم ظالمون شپږم خطاب اخیری د کې خلاصه د ما سبق دا دا ټولو خطاباتو خلاصه او داغه عاده کوي خلاصه بس په دو قباحتونو کې را جمع کوي سونه خباستونه تیر شو بس دا غ تمام خباستونو بنیاد او مبدا دو شی نه دی بس یو شرک ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل شرک هو دویم اعراض د الله دا حکم او کتاب یو شرک او دویم اعراض د الله د کتاب نه د دنیا تمام خباستونو په دې کې راځي څنګه چې يهودو کې رال يهودو کې دا ټول رالل بنیاد دا دوو شرک پکې و دویم د الله کتاب نه مخړو نن امت ته وګوره حالت شرک هم پکې ده الله کتاب هم پرې خو نه چې سونه خباستونه ټول پکې رااله دا جړ دی بنیاد نو د دوی د خباستونو خلاصه د شپږوانو خطاباتو په دې شپږم خطاب کې بیان اول انکار د توحید نو شرک اتخاذ الولد ولقد یقینا جاءکم راغل او تاسو موسی موسی علی السلام بالبينات په واضح دلایلو موسی علی السلام راغل بینات نه مراد سری ځکه ثم تخصم لج بیا مسخه په خدای تو مو مطلب دا چې تورات لا وسره نشته کنه د چې سخه په خدای تو مونږ ویلي موسی علی السلام خو تورات ترولو پسې تللی دی مطلب دی وخت کې وسره نه تورات نشته بینات بسی معجزات معجزه وي یوا دویم یا بینات نه مراد دلائل د توحید دلائل د توحید تبصیر الرحمن د محایمی لیکلی تبصیر الرحمن سواد سره محایمی دا د هندستان یو عالم دی دو جلد کې تفسیر دی خط تفسیر دی نظم قرآن باندې خبرې کوي راتلی کړي بل بینات په واضح دلایل د توحید یا بل بینات په معجزاتو خو ثم تخصم العجلا بیونی وتا سوس خلر په خدای توب من بعده پس دا راتلو د موسی علی السلام نه بیا هم تاسو شرک وکیا من بعده پس دا موسی علی السلام کوئی تور تتلونه وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکی وې په ځان باندې په دې شرک سره شرک مو کو په ځانم ظلم وک وای دا خدنا میثاقکم دا دویم اعراض د الله د کتاب د دویم خباست وای دا خدنا کله چې هغه سه موږ میثاقکم مضبوط وعده تاسو نه ورفانا فوقکم الطور پورته کړو مون تاسو د بر کوئی تور واوره په نیت د قبولیت واسمعو تابعداریو کې قالو دیوی سمینا اوریدل دې مون منو منو خوا سوینا زړه کې وی نه منو زړه کې وی سو کې منی خورګه چې اوزل دا غره خوا کې بیا با ومنو یا دادا چې دغه وخت کې زړه کې وای او یا دا چې قالو دوی سمینا دغه وخت کې چې منو منو واسینا روسته وی سو کې منی نافرمانی کو نو واسینا بعد مدتن واسینا بعد مدتن سو وخت بعد روسته یې نه منو دیو جنا دا جمع فل قول نه دا دا جمع فل قول دا نه جمع فل وقت جمع فی الوقت نه چې دواړه به یو وخت جمع فی القول لا چې دواړه په خلی ویلو او یو په یو وخت کې او بل په بل وخت کې وو شریبو د وجوي د دې اسیان دا سنه ولې وي وو شریبو دلته دا علت بیانې وجه بیان او داواو په معنا دا از کا از نو علت بشي و اشربو نو دیو جن کله ته حاصل معنا سره تعبیر کی و اشربو د خو لفظي وا و اشربو ننوته فی قلوبهم العجل او سر لازم شو کنه ننوته د دې زړونو کې محبت د سخیبی کفرم په سبب د کفر د دوی قل او اور د پیغمبره د ایمان داوی کوي چې به ایمان هم ده د ایمان هم رکشا ایمان خو سړی ته د نیکه او د سیده لار خودنه کوي او تاسو ایمان تاسو ته اله د کفر او شرک خبرې کوي دا څنګه ایمان قل وای ورته پیغمبر به سما ډیر بد دغه شی یا امرکم چې حکم کوي تاسو ته خودنه کوي تاسو ته به په دې باندې ایمان کوم تاسو ایمانونه ایمان سړی ته د بدې حکم نه کوي بلکې د نیکه او د خې خبرې کوي خو تاسو ته د بدې کوي نو معلومیږي دا چې ایمانم نشتا دلیل په عدم ایمان به سما یا مرکم بی ایمانو ان کنتم مؤمنین کې چرته یې مؤمنان په خپل داوا کې رښتینی چې ایمان هم شته نو دا غلط لارې ارته ولې رالل الکه دا پلیت پلیتم چاته وې چې پلیتی او خبيسي او دا خباستونه دي دا پلیتې دي دري خزانو یې ورته وای زه پلیت نه چې پلیت نه یې راځه مناظره خو شوا پای خو نه منل نو راځه مباحله وکړو پته بوله کی چې پاک سوک دی پلیت سوک نو دا چیلنج دا مباحله ده دوی ته دا يهودو ته مباهله ده دلته او آل عمران کې نصارو سره مباهله ده 61 آیات او سورته مریم کې 75 آیات کې په قول د ابن کثیر مشرکین سره مباهله ده درې مباهلی بقره کې يهود سره آل عمران کې نصارا سره او مریم کې مشرکین سره دا مباهله دا کله دا ترتیب دا ده ها اول به دعوتی دعوتونه منه باس شروع ک یو خینه منه بس ټیک باسی شروع کو نو بیا مناظره ای مناظره کې پړ شي او ځان پړ نه مني نو په دریم نمبر بیا سي مباهله ای دا مباهله دا دریم نمبر کو اول دعوت ورک کنه سر کې دعوت لیل کتاب بیا مناظره شروع شو دا تر اوسه پورې مناظره وا نو اس مباهله شو وره مباهله بار خبره کینی ها مباهره با مباهله با فرعی مسلکی اختلافات پای کینی اصولی اختلاف کې په دې کې به مباهله اسنه را فلې دین او دمر فلې دین ما مباهلی شروع کی نه نه نه فرعی مسائل کې نشته اغا اصولی یقینی منسوسی پای کې مباهله لکه دا توحید په مسله دا رنگ د رسالت مسله د ختم نبوت مسله داسې مسلو باندې مباحلی نو دي ته دا مباحله او چیلنج دینم پشاشو يهود دینم پشاشو دیوی خا چې چیلنج ورکو مباهله کو دوی یرزا چرته بیا بګورو پشا شولاړ قل وایرته پیغمبر ان کانت کچرتوی لکم تاسو را الدار الاخره کور د اخرت اخرت یعنی جنت عند الله دا الله پنیز خالصتا یوازه یوازه صرف تاسو ټیکئ خالصتا یوازې ستاسو حقی من دون الناس بغیر د نورو خلقونه دوی جنت زمو ډې کړي لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا زمو ډې کړي کستا سو دا خیالي چې جنت هم ډې کړي تاسو په حق یې پلیت نه یې غلط نه یې پاک ساکیه په لمن مونږ کیږي بس وسمې کنه دا اهل بدعت په خلک یو ها سپینی سپا کپڑی دی سپین پټکی دی پا خلق یو دی پلیت پلیت او بدعت د مولا علی قاری قول ویلو کنه چې بدعت کی نو سي اوی چې من خالف السنه وان کان فی الظاهر مزینا مطیبا مکرما عند الناس هو فهو انجس واخص من الكلب وروي مونږ ته پلیت وی مونږ خو پاکیو دغه سی يهود وي مونږ پاکیو تاسو مونږ د پلید پلید وای الله وی ټیک ده چې پاکي او جنت هم ډې کین نو فتمنوا الموت تمناو کې د مرګ ان کوندون صادقین کریشتینی نه څه مطلب عام مفسرین دا وای فتمنوا الموت مرګ غواړي بیا دې دنیا کې څه کوي جنت سم ټې کړه زې لاړ شه جنت تبځه مرګ غواړي نو مرګ وستل خو جایز دی سړی مرغ واړي نه حدیث کې منه راغلی و مرغ مغواړي دنیا نه سړی تنگ شي مرغ بغواړي نه مرغ مغواړي او که خامخا غواړي نو شهادت غواړي او دلته دوی ته وي او غواړي معنی باندې ځان پوي دا ودنه وایي چې مرګ غواړي دا مباحله ده دلمو عنوان سور کا مباحله نو اس معنا د دې د مباحله مطابق کې معنا دا سه وک هغه مکو به باندې اعتراض راځي کچرته تاسو لا کور د اخرت جنت خالص یوازی من دون الناس بغیر د خلکو نه نور چالنی تاسو ټیکدارانی او پاکیه نو فتمنوا الموت راځه چې وغواړو مرګ په دروغجنو ان کنتم صادقین کې رښتینی راځه مباهله وکړو مرګ په دروغجنو وغواړو راځه یو ځای به شو میدان ته دعا وکړو الله کم په غلطی ته تباہ هلاک کې دا مطلب شي په دروغجنو مرګ وستل ځان لمرګ نه یادې ځان له همنه وا تمنوا الموت وغواړه مرګ په دروغجنو او دلته به دروغجن سي اے لل ها لل کاذب من الفریقین چې دی فریقین کم کاذبی پایبا مرګو غواړو ان کنتم صادقین نو مراد ته دغه هغه عملونه خو دې ته نسبت د وجه د کثرت صدور نه وک چې اعمال زیات تر پس کی په لاس کیږي کنه یا وجه دا او یا ایدین مراد ذکر د اید دا ید ده مراد ته نفس ده نفس بما قدمت ایدی ایدیهم په سبب داغه چې وړاندې لګلی د دې دي نفسونو بد عملونه هغه بد اعمال لګلی دي هغه اعمال وتمخې ته دي نو زکه خیره نه کوي مباهله نه کوي او الله والا علیم پوی د بظالمین په ظالمانو باندې چې هم ځان ته د جنت ټیکداران وي او بیا مباهله لنه راځي غلطو خلکو مرګ نه غواړي ولتجدن احرس الناس علی حیات علت بیان یوس ولی دی مباهله لنه راځي وی دی د دنیا په مال او جاه دون حریسته چې دوی هر یو وای چې ډیر لوی عمر مې وې چې ډیر مې راغونډه کړې وې او ډیر مې ګټلې وې حریص ته د دنیا په جون او په مال او جاه دا دوه خطرناک مرزونه دي حب جاه او حب مال خطرناک حدیث کې راځي چې یو شرمخ په دوو کندکو د ګډو ویزو ورشي دون نقصان ما ته بنه کوي چې سمره نقصان هغه سړی کوي چې کم په دې دوو مرزونه کې مبتلا حاصل سره حب مال حب جاه د مال محبت دا سیړون کې چې حلال حرام بیان پیچ صرف جمع کوا پردی خپلی حلالی حرامی په بدعات وی د یتیمی ما سر سچ او جاه ستوي جاه د خپل عزت تا زنده باد دا دا نه خرابې دم خطرناک شه دا چې دا د دې کورسې او د زنده باد دا شوق والی کنه نو بیا ځان ملکی خو هغه کورسې دی سیاسي خلکو خیالي بس دا حب جاه دا یو ځل راغله وته خپته یې فعل کېږم به هم ولاړې حب جاه دا اصل نو حب مال او حب جاه د کې دا ډېر زیات دا د يهودو صفاتو نو د دې وجنه وي دوی مباهله ته نه راځي ولتجدنهم خامخاتب عمومي دوی احرس الناس هرسناک د خلکو نه علا حیاتن په ژوند د دنیا وګوره علا حیاتن کې دا تنوین د تحقیر د پار راوړې هغه معمولی ژوند د دنیا لغون ته ختميږي او دی په داسې زړه لګولې حیاتن الګ معمولی ژوند ومن الذين او د هغه کسانو نم زیات هرسناک دي اشرکو چې مشرکان عام کافر مشرک نم يهودي مولا په جون باندې ډېر حریست ولی و یود احدهم غواړي هر یو په دې کې لو یو عمرو کاش چې ورکړې شي ورته عمر الف سنتین زر کالا هر یو چې زر کال عمر مې یا لو مصدریه کا یود احدهم غواړي هر یو په دوی کې لو یو عمر الف سنتن اے تعمیر الف سنتن عمر زر کالا عمر زر کالا زر کالا عمر غواړي اړیو چیرې یو زر کال عمر خوې الله وای دا زر کال هم بیا د نشي خلاصول اخر به زر کال بعد مرګي زر کال بعد به مرګي موسی علی السلام لا اسرائیل را لګره وکړه نو چراغه نو بس د موسی علی السلام جلالی طبیعتو ایته خیال شوه نو وته وی روح دناله تاسو کې روح سپېړې ورکړه لاړ الله ته داسې چلو شي هوی ورشه ورته وایي چې الله را لېګلې مو سونو عمر غواړي چرته د یو ځواني کټه په هغه باندې لاس کې د سونې هغه مر درکم ها بیا وسی بیا به مرګي وای جر ازاله چې مرګ ده خو بس بیا مرګ ده نو دی وای زر کاله الله ای زر کاله کور کې خو ما هو به موزاسی من العذاب نشي خلاص خیر بیا مري وما هو نه ده دا سړی یا وما هو نه ده دا عمر د د ارمان او عمر په مزهزه خلاصون کې بچ کون کې دل رمن العذاب د عذاب نه ان يعمر کو عمر ولا ورکړې شي بیا هم نشي بچ کېره خلاصيږي نه او الله والله بصیرون لیدون کې دی بما په سبانه عملونه چې دوی کوي دلته لو يعمر الف سنه ولې وای دا اصل کې د دې يهودو عادت مطابق خبره وکړه همه ارمانو زرګار او غارمان سره معلومه ده دوی چې به یو بل سره ملاویدل نو سلام چې به اچو سبه وي عيش ها الفن زر کال جام دی اوسه ها کله عمر دې ډیر شه ګور زر کال جام دی اوسه الله وی زر کال عمر غواړي خو بیا بچ کې دی نش نو دغه حرس د جنو د دنیا او حب مال او جا دین حق ته پریدي نه حق منلو تا او نه مباهله ترایي دغه حالت نن د دې امت هم دی کله چې د دنیا ژوند سړی ته محبوب شي مرګ په بدلږي مرګ نه یریږي یو خو مرګ نه پدې یریدلی چې را سره بکیږي سو دا خو خبره او یو د مرګ نه طبيعي یره ده چې دنیا را نه پاتې کیږي نو دقه حرس ده د دنیا چې دنیا او مال دولت دا ورانه باندې شي نو دغه حالت نن د امت ده او ګد حدیث ابو داود کی نبی علیہ السلام ویلو یوشک الامم ان تدعا علیکم کما تدعا الاکلۃ الی قصتها وای دا قومونه اقوام به پتا سو داسې روبللیش حملاور بش یو بل ته دعوت ورکی راځه لکه څنګه چې درستخان او خوانچه تا روټه تا ودونو په مقاله کا راځه دا خلک را پاس د قصې بر باندې راځي په ایړه دا دینه نه روبلل کنه یو بل ها دا تمام دنیا کفر یو شوی نه د اسلام او مسلمان افغانستان باندې نیټ اوراله سونو ملکونو پکې 45 52 دونړې ټول پرال به اوس زبر باندې راځي نو فقال قائل یو صحابي وې چې من قلت نحنا نحنو یومئذ مونږ بلګیو ځکه ور باندې ټول اقوام راځي نبی علیہ السلام فرمایل نه نه لګ بنی دغه وخت کې بلګ نه بل انتم یوم ازن کثیرن ډیر زیات نن مسلمانان سودی دنیا کې یو نیم عرب یو نیم عرب او د ټولي دنیا آبادی څومره ده سات عرب تقریبا صدا پاس نو تقریبا هر پینځم شپږم سوګ ده مسلمان دونه تعداد ډیر نبی علیہ السلام ډیر بیا وجبسی وی ولکنکم غسان ولکنکم غسان کا غسائس غساس سیل تاسو با دا سیه لکه د سمندر زګه غازه غازر موله د قهاله ده نه پروا سترګیم نه سوځي او بل طرف ته بدای چې ولا یغزفن فی قلوبکم الوهن ستاسو زړونو کې وهن پیدا شي صحابي تاسو کو یا رسول الله مل وهن وهن سی نبی علیہ السلام فرمایل حب الدنیا اقد یهود شه حب الدنیا دنیا دا سه محبت شه دنیا را نه پاتې کی نه چې دنیا پاتې کیږي نه جهاد کوي نه میدان ته کیږي دا شه حب الدنیا او دویم وکراهیت الموت مرګ به در باندې بدلږي امر ولی بدلږي دا هارون رشید بهلول ته ویلو کنه سری بهلول بوله تراته دا تاسو کړو سو جرا چې مون خلق دنیا نه زو ملکیګو مسلمانانی ور ته پته دالته جنت ته نو یره ولی راځي دی فطری نفرت د مرنه ولا دی یره ولی یو هغه چې صبر اثر کیږي خو خبره ده یو ته وی دا سی چلی چې یو سړی دنیا کې د یو ځای نه بل ځای ته ځي او هغه ځای آبادی نو د خوشاله خو کو یو سړی بل ځای ته ځي او هغه شل میدان صحرا دا مرګري نشتا ځان له یوازې دی نو خامخا دی خپي وجه دا ده چې الله والا او خلکو ځان لا غزا باد کړي دي چې کله زینو په خندازي او تاسو دا دنیا آباد کړل تم سنی دی آباد کړی چې تاسو زینو خپځای شړت شړ میدان ته ځای اصل خبره ده نو دا د کراهیت الموت او حب الدنیا دا چراله بیا با د مسلمان امت طاقت ختمی جهاد جذبه به ختمی دین د پاره قربانی به ختمی دا شی نشته الته دنیا وا محبت د مرګ خوب زړه کې پروت چې مړ نشم دنیا را نه پاتې نشي دې ځای پورې اول عیسی د سورته بقره ختم شي قل من کان عدو لجبريل فانه نزل على قلبك باذن الله دوی مېسا په دې دوی مېسا کې بیان د صداقت رسول یعنی د رسالت بیان مخکې کې توحید او د کې رسالت خدا رسالت په دریو طریقو سره دی صورت کې ثابتې یو دی طریقې سره چې د نبی علی السلام صداقت او رسالت پیش کړي دویم د دې پیغمبر شجره نسب ثابتای شجره نسب دا به د ابراهیم علی السلام د واقع نه وایذ ابتلا ابراهیم ربو بکلمات فاطمهن ابراهيم عليه السلام واقعا د نبی عليه السلام د شجره نسب د بارا چې دا پیغمبر د ابراهيم عليه السلام دعا دا او داغه نسب اولاد کړي وی منه هغه ابراهيم عليه السلام چې يهودو تاسو منه او درم د نبی علی السلام پر رسالت او نبوت د منکرینو سنه شبهات دي نو دغه شبهاتو جواب کله چې شفاعت دغه شو نو بس مطلب نبوت ثابت شو نو درې طریقې شي یوې رسالت ثابتې دویمه شجره نسب ثابتې دریم د شبهاتو جواب نه د ټول باب حاصل شي شورو اول دفع د شبهاتونه کوي دا ولی کاروا ترتیب چې اول رسالت ثابت کړي وي به شجنه سب ثابت کړي وي به شبهات لري کړي وي نو شبهات سر تر اورل وجدادا چې دا لمنه اول پاکول غواړي دا بنیادی شی پیغمبر دای دی معاشره ته به دین پیش کړي نو د دیو جن د دای د پاره ضروری چې د د معاشره کې لمن پاکي دې چې خبره کوي ماضی پاکي نو خلک به خبره ته وګیږي دي او کو ماضی پاکنه او داغدار ونه بیا خلک وته وګنی دي مړه زه داسې نه وي دا ضروری شی دقه خبره وا چې یوسف علی السلام لکلا جیل ته د بادشاہ هغه نمائنده راغلو قاصد نغه ورته وی واپس لاړ شي څوکا التا غزنانو نه معلوماتو کې چې کم کور کې راغونډې شوی وي او مانه مطالبه کړي چې دا خبره صفایي ځکه سبا براوتم تبراله وحدرا کې په وزارت بهم خلک وې دا غ یوسف دی را پسې بشاتا کاتیر وای دا خبره صفایي دقه بنیاد باندې یوسف علی السلام وی چې بار ماشه دروزم چې لمنه می پاکش دلته الله رب العزت د نبی علی السلام چې دوی غلط الزامات لګولې دي دا غي صفای لمنه پاک شي او دغه خبره به سورته یونس کې راشي چې نبی علی السلام ځان پیش کړل مکه والو ته نسی ویری دي لقد لبست فیکم عمرا من قبله ما تاسو کې د دین مخ کې عمر تیر کړی دی دې څه مطلبي عمر نه کړی دا نبی علیہ السلام خپل ماضی او کردار ورته خي 40 سال زما په کردار او ماضی باندې صداغه نشتا تاسو راته صادق او امین ویلو داغدار نیم نو خبره مې وره دیو جن علماء وی د داعی د پارا ډیر ضروری ده چې د دې ماضی سي او کردار صفای دا پیغمبر کردار پیش کړي نو تب خپل کردار سي پیش کړي الا به خبره منې لګي کردار سي نه ده به خبره نه مني خلک دا بنیادی شو نو دلته الله رب العزت شبهات او جوابونه کوي چې د پیغمبر کردار داغدار نشي لمنه داغدار نشي نو د شبهات جوابونه شروع دا شبهات دلته صرف نه هري دای جوابونه دي نور ډيري زې په زې قران یو زې بل زې کې وای صفائی کوي او دا شبهات بیا دلته چې کوم بیان شوی دا خداغه دور دی دا هر دور کې په حق پرس باندې شبهات او اعتراضات کی او نوې نوې انداز کې کی نوې نوې انداز دیو جنا تفسیر کبیر والا یو ځای کې غرائب القرآن والا دا خبره ذکر کړې ده او وی شبهات ابلیسا کل بزوره شبهات ابلیسا کل بزور د شیطان ابلیس شبهات چي دي کنه د کل بزوره بزور بزغله د شیطان د ابلیس دا شوبات د بوزغلی غونتی دی نوی نوی راخیږي او پیدا کیږي نوی نوی الزامات نوی نوی طریقې سره اعتراض په حق پرس باندې نو د پیغمبر باندې الته کړی او دا یو قسم له دای ته تسلیم شوا شو ګره پیغمبر غونته عظیم هستی بهترین اخلاق بهترین کردار دا الله بهترین بندا او پاغه باندې اعتراضونه کوي شوبات کوي پراپګاندا کوي نو پتاو ما پسې خو بکې کوي ما نجى الله والرسول معا من لسان ورا فكيف انا د مخلوق د جبنا الله رسول نه بچ شوی نو زو تسیو نو تا باندې خو بکای نو دا تسلیم مدعی د پار نو اوله شوبه اعتراض په جبرئیل وا هاو ته پوس کړه پیغمبر نه تا ته قران سو کروڑی جبرئیل خا او هو دا خو زمونږ د پلار نیکه غټ دشمن د ده په ځای که دا میکایل روړې وې نو مونږ و منلې وې نو پلار نیکه باندې سونه عذابونه راغلي د ده بچی راغلي نو دې ته سوې عذر لنګ اسه بانا ها سړی وینم نه نو وی بانا بي سي ار اس باندې وړي ری کنه دا سبانا عذر نو بانا اس جبريل په ځای میکایل روړې بیا مونږ منلې دا سه عذر لنګ پېښ الله رب العزت جواب کوي جبريل سره دشمني دا بے انصافي ده ځکه چې دا کتاب د جبريل لیس دا خو الله را لېګل نو د جبريل په ځای بیا ځه تکړه شه الله سره دشمني وکړي پته مولای نو بے ځای اخته قل وای ورته پیغمبر من کان عدو ول جبريل سوک چې دشمنی د جبريل نو فإنه نزله دلته علت د جزاء مقدر ده هغه داسې ده من کان عدو لجبريل نو فلا انصاف له دا خبره د انصاف نه جامع البیان وای یا دا سی وایا من کان عدو لجبريل نو فانه کافر ته جبريل دشمنی کوي کافر ده او جبريل سره ولي دشمني خنه دا وجه دا ده فإنه نزل على قلبك ځان نه خونه وای دا جبريل چې ده نزله وروړي دا قران على قلبك ستا پزړه باندې به اذن الله دا الله په حکم جبريل خو صرف دغه د قاصد ډیوټي ادا کوي نور خو کتاب د الله دی نو دشمنی جبريل سره سه به انصافي ده الله سره به وکي تکړه شه چې پته مولای نو جبريل سره دا دشمنی نه پکار نو یو خې جواب دا وک سو جواب کوي نو یو دا چې هغه د الله په حکم وروړي وګوره دلته قلب یاد قلب علا قلبک مراد ته محل د وحی سره زړه دی او د علم اشاره دیتا وحی او علم بچرته زړه کې وي نو د دیو جنا قران له بزړه کې ځای ورکول غواړي الا قلبک زړه کې ځای کله زړه کې ځای ورکی سړی الا د قران سړی لزان ورکه زړه کې ځای نه ورکړي قران جالا ځای نه ورکه او زړه د دې هر څه د دې تمام اعضاء سردار دی کنه او زړه د ټولو اعضاو ته اډر کوي د عمل خبت صدورم د زړه په بنیاد باندې کی او هغه حدیث کې راتله چې ان فی الجسد لمزغه په دې بدن کې د غوخي او ټوکړه ده کدا صحیح شو ټول بدن به صحیح دي کې فساد راغی ټول بدن فساد نو دا فهم او د قران او د علم محل اسده او د وحي ازړي مطلب دا چې قران لو علم لبا زړه کې ځای ورکې نو الب کار کیږي دیو جنا علامه روم وای کنا وی علم را بر دل زنه یاری بوت علم را بر دل زنه یاری بوت علم لا چې زړه کې ځای ورک کنه دا به یار شي مرګره بدی شي او علم را بر برتن زنه ماری بوت او که علم لا صرف په دې ظاهري وجود باندې ځای ورکه صرف علم دغه جبه پورې ده زړه کې نشته عمل کې نشته نو بیا ماری بوت بیا دا د سزا او د عذاب د تکلیف سبب جوړ شي علم ذکر قلبک باذن الله مصدقا دویم جواب دا قران تصدیق کوونکی دی لما دا کتابونو بین یاده چې دن وړاندې دي یا موافق دی دا کتابونو چې دن وړاندې او دریم وهدن دا قران عظیم شان هدایت ته څلورم و بشرا زیر ده د جنت للمؤمنین مؤمنانو من کان عدو لله دا حکم او فتوا لګولو نه بعد دا د جواب نه بعد اوس حکم او فتوا لګي جواب یو دوی جبريل دشمن دی نو یو خیره د الله په حکم وروړي دیم قران مصدق دریم هدایت سلورم بشرا ده جواب نه پس اوس فتوا وره قل من کان عدو لله سوک چې دشمنی د الله او ملائکتی د الله د ملائکه او رسول او د رسولانو د الله و جبريل او خاص کر د جبريل و میکال او د میکائیل د خاص کار ذکر کړل وریو ملائکتی کی دوی راتلل خدا تخصیص بعد تعمیم شو او دا تخصیص بعد د تعمیم سره د نقطې د پاره کنه ازینی ا نقطه دقه ده کنه چې دوی وی جبرئیل هم دشمن دی د جبرئیل په ځای کمی کایل راوړی وی ځکه وی خاص کار ذکر نو فإن لا دول الکافرین دلته بیا شرط د جزاء محذوف دی دا سره من کان عدو لله و ملائکتی و رسولی و جبریل و میکال فهو کافرون دا کافر ده او فین الله بشک الله عدو للکافرین دشمن ده د داسې کافرانو ده د یو شوبې جواب خو حاصل اوس دا شو شوبه به اوس عامه کنه هغه دا چې د يهودو کار څه دی شیخ القران رحم الله وای د يهودو کار څه دی په سند باندې اعتراض سند جبريل سره سند ده کنه نبی علیہ السلام لا قران جبريل د الله نه راوړی دی نو زموږ سند د قران سیدا سي سند شروع شي زی زی زی ار رسول الله ان جبريل ان الله تعالی یا سند منځ کې واسطه جبريل شو نو په جبريل اعتراض په سند دا د يهودو کاری وجه دی سند بدنام شو ټول دین بدنام شو ختم جبريل غلط ثابت شي نو قران بیا کم ځای صحیح کیږي غلط سړی نوذ بالله راوړی دی نو په سند ولا اعتراض سند باندې اعتراض دقه کار د يهودو دی شیعگان يهود دي کنه داینا پیدا دي نو دایم کار سره په سند اعتراض صحابه کرام باندې ولی صحابه کرام غلط ثابت شو نو قران او دین غلط شو ځکه ایبا صحابه کرام اعتراض کړي د يهودو رويشته دي کی صحابه کرام باندې رات سند باندې رات تنقید کړي عیسایانو لور شوی بهترین سوق دی وای دا عیسی علی السلام مرګری حوارین او شیعه لور شناوی بدترین سوق دی نوذ بالله صحابه کرام پیغمبر مرګ دا سی بدترین مذهب دی دا او مسلک چې د دین هغه اولنی خلق چې سند ده پای باندې اعتراض او تنقید د دې هغه ګندا د متعین پیدا هغه اوچت دی او صحابه نعوذ بالله غلط دی عجیب خبره ای پاک شو او غلط شو نو دا د يهودو کار پسنه د اعتراض کی نو دا رنګ موتا ته پکې دا تعلیم شي جبريل له پیغمبر استاد نه دی ښا استاد نه دی وجدي پیغمبر برای راست د الله نه اخذ کوي ښا پیغمبر د پاره فرشته استاد ني دا خاصه داسې خبرو خبرو کې خلک په اطلاق وکي پیغمبر دنیا کې څوک استاد نه یو پیغمبر بل نه بیا سجده کړ کیږي لاندې انبیا او بنی اسرائیلو کې تربیته خو د پیغمبر چې کوم وحی داغه او تعلیم د الله نه دا خو منځ کې سره یو واسطه ده استاذ نه دی خو بیا هم زه دونه معلومه شوه چې وګوره موتا د پاره دا ده چې لکه ته کله د الله کتاب دین بیانې نو سند باندې به اعتراض کوي استاد باندې به اعتراض کوي دا به کوي تا ته به مې چا نه دی ویلې دی استاد سوګ دی نو چې استادو خې نو سبا وای ښا اشری پنځپیره لسپیره شری جوړ کړي نو په سند اعتراض استاد باندې اعتراض او قران چلو خو تب هم سکه سترګې پټه کو سترګې کېږي با چې نه نه نه نه فإنه نزل على قلبك بإذن الله تیرا صحیح نه دیستا جبريل د الله نه راوړي مطلب دا د استاد ما تخپل ذاتی کتاب نه دی خولې دا الله کتاب را ته خولې الله کتاب کې څه نقصان دی او خدای الله کتاب ما تلاش کرا کړی زه خو تا ته د استاد خبره نه کوم د چا کوم الله د کتاب خبره کوم فإنه نزل على قلبك بإذن الله او دینه معلومه شوه چې د سند حفاظت د استاد جواب دا سړي د ذمہ داری ده چې تب د خپل سند دفاع کې اسنت کو صحابه دي اسنت ک تابعین تبع تابعین دي ائمه مجتهدین دي حق پرستی استادان دي سند دفاع بسړی نه چې په سند او استاد سړی کوسترګی شي کوسترګی ما دا به غیرت شاګرد کای چې کوسترګی شي په اویا د استاد نوم نشي غسته ولې څه چللې قران خو له زکه او اهل بدعت په استاد نه کوسترګي کیږي سره دې چې غټ بدعتي د بدعتو په وجای نو چې هغه په بدعتي نه کوسترګي کیږي ته په حق پرس موحد چې حق دین لاس کې درکړې ولې په کوسترګي شي نو دا طریقه وا اوس زجرونه ولقد انزلنا الیک آیات بینات زجر دوس مسلسل زجرونه دي یو زجر ولقد یقینا انزلنا را لګلی مونږه الیک تا ته آیات بینات آیاتنا واضح واضح قران د قران په مقاصدو کې واضح وما یکفر بها انکار نه کوي د آیاتنا الا الفاسقون مگر سرکش سرکش کافر دلته فاسق نه مراد هغه عمل کې نه یادای روح المانی وای المتمردون فی الكفر الخارجون علی الحدود نقد مراد دی ولی په قران اعتراض وکړ سند باندې اعتراض نو ما یکفر به الا الفاسقون نو دا یو زجر شو دا چې د قران نه انکار کوي یا په سند اعتراض کوي دا کافر دي دویم او کلمہ هدو او کلمہ هدو ورکلا چې دوی وعده او کې عهدن وعده نو نه بزو ما ته کی دا وعده فریقون یوړل منهم په دوی کې بل اکثرهم بلکې اکثر بدی کې لا یومنون ایمان نروړي څه مطلب بې ایمان دي دویم ځچ چې دا په سند انکار کوي د الله کتاب وعده غسته شوی و وعده د توحید د ماته کړه یا وعده د الله د دې کتاب او د اخیری پیغمبر د ماته کړه نو بې ایمان شو دا دویم ځچ دریم ولما جاءهم رسول هر کله چراغ دوی ته پیغمبر من عند الله د الله د طرف نه مصدقون تصدیق کون کې لما دا هغه کتابونو ما هم چې دوی سره نو نبذ فريق نبذ غرزول ته وي او غرزاو فريق یو ډلې من الذين دا کسان او تل کتابه چې ورکړې شو ورته کتاب وی غرزاو کتاب الله د الله کتاب اے نبذ کتاب الله د نبذ لپاره فریق فاعل شو او من الذين اوتل الكتاب بیان او کتاب الله د دې لپاره مفعول بیش نو وګورځاو یوې ډلې د ال کتابو کتاب الله د الله کتاب ورا ظهورم شاتر شاګانو کانم گویا کې ته ویلا یعلمون دین پویږي دا سه وګورځاو ته ویلا خبر دینې دي ته ویلا پویږي نه دا الله کتاب ورزول نه بس ستوي نه بس ویل کیږي یو شی د نفرت په طریقه غورځول یو شی سړی کرو غورځي کا و یو د نفرت په طریقه ده د کرکه په داسې لري کی دوی د الله کتاب د نفرت په طریقه ظالمانو غورځ نه بس یو کتاب نه مراد کوم کتاب دی کتاب نه مراد یا خو تورات ته تورات غورځ داغه خبره احکامات د قران او د پیغمبر متعلق صفات او ته معلومه وینه منل حقیقتا غرزول دا سره واغ شوی ویش نه داسې نه دی کړی نبز په نفرت سره غرزول ته وی خود دلته دی مراد پاغه عقیده عمل زندگی پر خوستل او د الله د کتاب هغه عمل او هغه نظام سره نفرت والا معاملې وکړه ځکه امام شعبی او د سفیان بن عینا روایت قرطبی نقل کړی دی نه بس ستوي امام شابی لوی عالم او ای کله چې نبی علیہ السلام الله مبوس او مدینه ته هجرت موک نو د دې يهودو اهل کتاب مخه ته قران پروتو ورزول نه وی تلاوتونه کول فیصله بګه کوله او باغې پیسې رشوت مغسته هو وی تورات چو بین ایدیهم یقرؤون مخه ته پروتو تلاوتونه کول ورزول دا سينو ولكن نبذ العمل به عمل به پرخ لکه نن سبا مسلمانان قران سره ټول عقیدت سره نه په ځان پوي نه په عمل نه عقیده هو قران په قیمتي قیمتو کپړو کې داسې رنګختی او خه مضبوطه تاخ کې بنکړي چې روزي بناو بس دغه قیمتي کپړه بس دارنګ په دې ملکونو مسلمانانو کې په ډېر قیمتي کاغذونو چاپ شوی او لیکل په تیلې لیکلي په تیلا سونا او تیلې باندې تاسو شاهي مسجد تلاړ شي لاهور کې قران غوړ سایز کې لیکل دي په تیله باندې لیکل شوی ناغیم دا سه کول دا قدر کاو رسمی څه تعظیم او قدر خو وحلو بالذهب والفضه سونه چاندې باندې محلا کړو حاشی ماشی سونه چاندې باندې اچولې او ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حراما خدای حلال ته حلال او حرام ته حرام نه وي کتاب وغورځاو سپس روان شو وتبعو ما تتل الشیاط کتاب وغورځاو د الله کتاب پرېخو او کوډ منتر وبس روان شو کوډ منتر واغس د الله د کتاب پځه ننم د امت دا حل له مولوی صاحب کتاب پرې خو نه ولا د قران ترجمه ورزي نه په معنا مطلب پويږي نه بیانې او کوډو منترو تعويذونو ته کار خویل دي او زیات نه زیات قران د تعويذ کتاب کړي دی نو بس قران صرف دی لراوي پنسو کې تیر کړي دا او تعويذ پیلي کې بس قران صرف داش ده حال شي يهود هم داسي نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وتبوا ما تتلو شياطين على ملك سليمان کوډه منتره او دا اوس د دویمه شوبه جواب دویمه شوبه په سليمان عليه السلام باندې وا سليمان عليه سیندی شه به کنه په حالت انحطاط او تنزل کې علمی مشغوله کوډه منتره وي تعویز ګنده دا حالو دا وي دا اوسم دا دیمه شوا په سليمان عليه السلام شوبید وضاحت په مختلفو طریقو مفسرین او مشایخ کړي یا خداوا چې ته سليمان عليه السلام ته پیغمبر وې ته تعریف کې حالانکه ساحرو دا څه یو تعبیر شیخ القرآن غلام الله خان رحم الله جواهر القرآن کې داسې تعبیر دی کړی دی چې وګوره ته مونږه د شرک نه منې کې ځکه هغه دا توحید سره داسې لګی ته مونږ د شرک نه منې کې شرکی الفاظ موای نو الله جواب وکړو وما کفر سليمان سحر نه وک باندې دروغت شیطانانو سحرونه کولو نسبت سليمان عليه السلام ته دغه شوبه و دغه جواب وتبو د الله کتاب پرې خو روان شو ما په هغه څه پسې تتلو شیاطینو چې لوستل به شیطانانو انسی جنی شیطانان علا ملک سلیمان په زمانہ د بادشاہ د سلیمان علی السلام کې سلیمان علی السلام د بادشاہ په دور او زمانہ کې شیاطینو چې کم سحر کوډه منتر لوسته هغه سحر کوډه منترو پسې دا يهود شو دا کم يهود موجوده کنه قران د نزول په وخت کې چکم دا د قران د نزول او د پیغمبر د باست په زمانه کې چې کوم يهود موجودو دوی د الله کتاب زور تورات یا دا قران پرې خو او داغه په ځای باندې سو شو د سليمان عليه السلام د زمانه د شیطانانو والا سحرې تر لاس ک او غیزان له کسب زمانه پکې ډېره لرې ده خو څنګه ورته راورسېد اصل کې را رسېدلې دا و چې کتابونه شیطان پیدا کړي او کوډګرو کنه کوډګرو دا وی دا سې چل شو ابن جریر وغیرہ دا واقعات لیکلي سليمان عليه السلام په دور کې د کوډګرو ساحرانو يهودو او شیطانانو انسی جنی سحر مهر کو د ته پته ولګي د ولا هغه ټول کتابونه سره غون کړل سزا ولا ور کړه او هغه یوړل چرته صحرا و غیره کې زمکه کې دفن کړ دا سحر کوړې ختم شي زمانہ تیرې دا کله چې سليمان عليه السلام وفات شو شیطان نه دی جنی شیطان اغا خلکو کې د انسان په شکل راغې ځان خطیب سے مولی سے جوړ کو تقریر شروع وی فلما مات سلیمان قام ابلیس خطیبا خطیب ش خطیب سے شیطان انساني شکل کې راځي کنه کله بوډا په شکل کې دلته ز خطیب په شکل کې راغله دا بازي بی دینه بدعتيان خطیبان خلق گمراه کوي کنه خطیبا خطیب په شکل کې راغی ودره فقال یا ایها الناس ان سليمان لم يكن نبيا پیغمبر نو غلط شوی انما کان ساحرا اساحرو او که زما نه منه او یقین در باندې ناراضي نو فلتمیسو سحره فی متاعه و بیوته راځه سحر کوډه منتره په کور کې او سامانونو کې ولټوي دا پیدا شي آغا سحر روس وی دا دی وګوره دا د چې دا سونه حکومت کو نوذ بالله دا پس کو سحر نو د شیطانانو داغه زمانه د کوډګرو سحر نسبت چاته کو سليمان عليه السلام او له نوم سکه خو خبر یې سحر سليماني نعوذ بالله اوسم دا موجوده ساحران کوټګر سوی ها سحر سليماني وي ظالمان دا کار یو بس خلکو یې الکه خا دا خو کمالی شی دی بس ټول سحر بیا شروع سم سحر زیات شو ابن جری لیکلی وی پاک کتاب ورلدا لیکلی د کوډو د سحر کتابونه وکړه ساحران واره او بیا راوستل شیطانو ګرو د سليمان عليه السلام په دې حکومت کو باغی د لیکلیو هاذا ما كتب عصب بن برخيا لملك سليمان بن داود من زخائر الكنوز العلم په غټه جمله لیکلی و هاذا ما كتب عاصم ابن برخیا دا هغه سحر دی چې عاصم بن برخیه چې د کوم وزیرو د سليمان عليه السلام هغه لیکل او ملک سليمان ابن داوود سليمان ابن داوود باچاله او من زخار کنوز العلم غردا د علم ډېر لوی غټه خزاني دي دا کتابونه شیاطینو عام کړل چلیدل چلیدل يهودو کې تر دې پوره چې مدینه تم را رسیدل د مدینه کعب بن اشرف مولوی سه و دې خلکو له لاس لورالل بس او یسو کې تیر کړی شروع شو سحر کوډه منتر او تعویذونه ده کول نو د الله کتاب نه وز فريق من الذين اوتل کتاب کتاب الله او وتبو ما تتلو شياطين على ملك سليمان دغه شي نه شروع ملک سليمان هغه دور نه یادې دا غینا کتاب دل تر اورسه سلسله په سلسله او قران او تورات پرې خو خ کاروبار وکړه اوس ساحر کوډګر ادا کاروبار پری دی دونه غټه مدن نه یو سړی د ټولو رضان ستړي کې دون نشي ګټي چې هغه سونه ګټي خمزیدار کاروبار دی کنه غټ کاروبار نو نشه شوروک الله جواب چې دی نسبت سليمان عليه السلام ته کوي وما کفر سليمان کفر نو کړي سليمان عليه السلام کفر منه سحر ما سحر سليمان سحر نو کړي سليمان عليه السلام وګوره هغه سحر ته ستابیر کوته کفر مطلب سحر څه ده کفر ده شیخ لیکلی دی جواهر القرآن کې د شاه عبد العزيز په حواله چې د سحر تقریبا ګڼ قسمونه دي سور لس کو سونه خولي اوس مې دي ډېر په خوا دا جواهر مکتلې خو جواهر وګوره ښا دا مو خپل تفسیر دی جواهر په خپل منهج او په خپل مسله پویدل غواړي جواهر ګوره خې وګوره ډېر کمالی تفسیر حاشیه دا ورنه کدا جواهر دی حاشیه نه سم شو دا به تقریبا لسته جلد تفسیری واشیه دا نه رہے او دونه کمالی تفسیر نشته غواره موږ د خبرم نیو خپل تفسیر نه نیو نه ګورو نه رالو او څو حاشیه د خلک حاشیه ته ګوري زړه ورته تنگ شي خو کمالی شه ده ښا وایي قرآن کمالی تفسیر یو سړی ځان ته شادي پنځپیره وي او د جواهر نه کتل ایسي وي نه نه نه څنګه شاتي اسی خبرې طالب خو خیر خو لکه مطلب چې که درس کوي او مولا دی نو خامخا دی وګوري ښه په قران پوي شي په تفسیر پوي شي خپل منهج باندې پوي شي خپل نظریه فکر پوي شي چې سره نو بهر حال خبره مې سکولا وای چې شاه عبد العزيز لیکلي دي سور لس قسمه تقریبا سحر دی پای کې چې کم ادنا یعنی خنه خ سحر ورته وي پای کې د غیر الله نه امداد نه بغیر سحر نه کی شرک به پکې خامخې سحر کې دا کې دې نشي سحر دې کوي او شرک دې نه کوي نو وما کفر سليمان سحر ته کفر وي سحر ده کفر چې عقیده پیو ساتي کوي دیو جنا د ساحر سزا د امام شافعی امام مالک سے پنیز قتل لے الساحر یقتل ولا یستطاب الساحر یقتل ولا یستطاب ساحر به وجلی شي دغه توبه نه قبليږي ته وقبلې دوه اعلان نه لکه څوک به وجه سينه چې تاسو ور پسې ټوپک راواله دا د ریاست کار دی ها سزا جاری کول چا کاری ریاست اسلامی حکومت بس کوي نسی او وجنه سزا به ولا ورک نو وما کفر سليمان ولكن الشياطين لیکن شیطانانو کفرو کفر کړو یعلمون الناس خود به خلکو ته سحر سحر جادو دا شیطانانو سحر خود او نسبت چاته وک سليمان عليه السلام ته ظالمانو او دې ساحرو سحر ستوي سحر لغت کې لطافت او باریکه ته وایي باریکی او لطافت سفلی عمل ده کنه چوف منتر ده نو باریکی ده پکې لطافت ده پکې لکه حدیث کې ناراضي وان من البیان ها ها لسحر وګوره بعض بیان سحری نه مطلب بعض بیان کې داسې باریکی او لطافتی چې سړی متاثر کوي دا مطلب هغه لطافت او باریکی ته اشاره ده صحیح ده نو دغه تویل کی او تعریف بیا سره دا خلقت کې وو تعریف دې امر حارق للعادت امر حارق للعادت نو امر حارق للعادت خو صحیح شریر نفس نه چې روزي ناشنا کار بد سړی وکړو دا الهام نه ده کرامت نه ده دا څه ده سحر سحر دیو جنا علما وای صوفیا وای یو سړی په دریاب کې په تختناسته یا په هوا کې په موسلا الوزي او خلک وی جوړی دا به کرامتي خو کو د خلاف شریعت عمل پد کی نو دا د کرامت نه ده فعلم انه زنديق دا ساحر او مسمرزم کوي لګیا ولی هغه چې د شریعت پابند دي نو کو د شریعت پابند سړی د لاس نه سناشنا خارق للعادت کار خکارشي خارق للعادت څه ته وایي پښتو کې ناشونه ناشنا کار چې عام نکی او خارق اروخنی کلا کلا اول دی چې دا د ولی په اختیار کې نه بس کله ته لاس نخ ظاهر او ښکار شي نو که د شریعت پابند نو دا به کرامتي او که د شریعت خلاف دی نو دا زنديق دی ساحر کوډګر دی مسمرزم کوي نظر بندي کوي پاغه لګیا دی نو ځکه وسره قید سو لګاو یزر من نفس شریرتن نفس شریرتن اوس راشه پیغمبر اخو نفس کم نفس ده پاک نفس ده نو هغه چرته سحر کې پاک نفس نو ويعلمون الناس سحر شیطانانو دا کار کو سليمان عليه السلام نه کو ما ته تفصیل وی چې دقه سه کار کو شیطانانو وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت دا دیمه شبهه هم ده خو آیت مخکې مضمون سر روان دا ما کما ما ده نو موصولم جوړیږي او نافیم جوړیږي که موصوله شي نو داسې کا وتبو ما تتلو الشیاطین او وتبو ما انزل علی الملائکه دا یهود مليان روان شو پاغه سپسې چې شیطانانو لستل علی ملک سلیمان وما او هغه سپسې روان شو انزل علی الملکین چې نازل شوی پاغه دوه فرشتو بابل خار کې چې او هاروت او ماروت نو د شیاطین هغه سحر او بابل خار کې د هاروت ماروت ملکینو سحر ای واغسته لکیتابه پرې ای پس روان شو او کما نافیه شي نو بیا با وما کفر سليمان هغه باندې عتب شي وما کفر سليمانو سليمان عليه السلام کفر هم نو کړي وما انزل على الملائکین ببابل هاروت و ماروت او پاغه دو فرشتو باندې بابل خار کې هاروت ماروت شو پاغه باندې هم سحر نه نازل شو ایتم نسبت سره درو نو دو معنی شو اوس راځم دا شبهه ده درېما پس شبهه په ملائکو فرشتو باندې شبهه چې ته غیر الله تعالی مدد شموای دا شرک دی نو که غیر الله تعالی مدد شویل आवाज کول شرکی نو بیا الله پاک بابل خار کې هاروت ماروت د سیر خودو د پاره ولې را لېګلیو حالانکه سیر کې خامغه غیر الله تاوازی نو دا غي جواب مفسرین په دوه طریقو کړي دوه غټي مشهور نورم دوه غټي یو جواب دا ده چې زب فرض تسلیم کویم نو دا فرشته چې الله را لېګلې وي نو دا سحر دې د پاره نه خود چې دا خلک سحر یې زده کیو کوډه منترې کوي دا سحر چې یې خود نو دا سحر در اصل د خودو مقصد په دوی امتحانو او د سحر نقصانات دي ته خودلو چې وګوره دا نقصان دی دا نقصان دی دا نقصان دی خود دوی ته په زید دی چې سحر نه منې شوی وي د سحر چلی تیزه کو سحرونه پکو لکه یو سړی چاته خودنه کوي کنه چې مثلا دا سحر څنګه کیږي وګوره دا چې دا چلو دا چلو کې دې سر سحر وشي خود دې په نتیجه کې وګوره دا نقصان دا نقصان دا نقصان ها مثلا دا سه کنه یو سړی چاته چل خي الکه ټوپک تماچا به څنګه استعماله نو بس دا با کارتوس په دې جاجر کې واچي بیا به وروخیږي او بیا با په بورډو لټ راکاږي او بیا به په دې هغه باندې ګوته کېده چې داسې کې ډز اخوا بسړې ولګي چل اوس د سوکی د هم دغه سي چلیز د کې سړې پیولي نو سړې اشتل اوس د کار ده دا دغه کار نه ده ٹھیک ده یا یو سړې دا سی وای زهر سی زهر دی چې دا بوټه دا بوټه دا ملاو کې دینه زهر جوړ شي او دا زهر چې سو کوخلی نو سړې پمري دا نر بچی دا سه چلو کو چې زهر نقصان وته خول د سحر زهر جوړ کړل او یې خړ خودکشي وکړه نه خو د دې لپاره خو د چې وګوره د نقصان دی دا ملائک په دغه صورت چې راغلي دي سحر سره نو دا د خلق د سحر نه منې کولو د سحر قباحت واضح کولو د پاره خلکو ته وګوره سحر دی داسې وشي خدای نتیجه ای دا دا نقصانات ایمان نخلاصيږي دا کیږي دا کیږي نه د منې د پاره دا خو د نقصانات خو د پاره دوی څه چلو کو دي ته کسب جوړ کو لګیا شو دا مطلب کله چې مې موصول شي او دویم جواب مې نافیه نو بس به خبر واضح شي ادا دا چې د سره سحر په بابل خار کې په د هاروت مارد فرشتو نازل شوه نه دی نه وی چاته خودلې ده او خو صرف دل راغلیو چې سحر په دې کلی وطن کې ډیرو نو دوی خلق من کړه لکه سحر مکوي مونږ وره که سحر نه نه منې کېږي الله را لګلیو سزا درک نو په دې صورت کې ډول سحر خبر رااله ماینات پیش اوسې ترجمه ته ګوره وما انزل موصوله کا او دا وتو ما تتل شیاطین د وتبو دلان دی ما تتل شیاطین باندې کتاب پر خو روان شو یو په ما تتل شیاطین پسې وما او بل هغه سپسې انزل علی الملائکین چې نازل شوو پاغه دو فرشتو به بابل بابل خار کې چې یو هاروت فرشتو او بل و ماروت او ماروت فرشتو ای باندې سحر نازل شو چې دغه سحر دی یعنی دا سحر خودل شی ورال خلکو ته خدا داسې داسې سرسیر کیږي او چې داسې شي د نتیجې خو ورې د نقصان د ایمان دا دا دا نقصان خو ما يعلمانه دی بنو خود دا سیر من احدن اچاتا حتا تر دې پوری چې یقولا دې دواړ ورته وي انما نحنو فتنه مونږ ورې د امتحان د پاره او تاسو سحر نه منې کو نو فلا تکفر کفر مکوي سینه چې مونږ نه عزت کې بیا سحر شروع کې خو سره به د نقصاناتو د پاره خو چې د حقیقت نو د سحر حقیقت خودو د پاره دی الله را لېګل یو دې ته سحر عزت کا کاروبار جوړ نو فیتعلمون منهما دې ته عزت کاو ځان بچکاو نه ما یفرقون به بین المرء و زوجه دا خو موصوله شو نافیه دا به بیا وما کفر سلیمان باندې وما کفر سلیمان نو سلیمان علیہ السلام کفر کړو وما انزل علی الملائکین او نه سحر نازل شو په دوو فرشتو بابل خار کې هاروت او ماروت شو نازل بنو وما يعلمانه او نه وی خود منه او نه وی خودل من احدن چاته خودل هم نه خودل خو سکه حتا خودل خو سکه حتا اے حتا ينسحا تر دې پوري چې ای خلکو ته نصیحت کو یقولا دواړو وی انما بشکنه نمون فتنه د پاره د عذاب یو بیا فتنه په معنا د عذاب نو فلا تکفر سحر مکوي کنه منی کېږي نو بیا سزا درکو نه بولا بیا سزا ورک چې نه ممنه کېدل نو په دې صورت کې د سره سحر نه په دوی راغله ده نه دوی خودلې ده بلکې خلک ته منې کړي ده او کاغه بل صورت شي نو سحر د حقیقت وضاحت د پاره خودلې ده او دوی تی ذکر ده نو په سحر شروع کړي ده نو فیتعلمون منهما اوس چې ما نافیه شوا سحر راغله نه نه خودلې نو بیا د دې ترجمه سکه و فیتعلمون منهما نو دلته با دا ای مکوي دی او مکه سیل تخپل استادان نه سیر کوړې ویزه کوړې استادانو نه دی خو نه خو دا ای مکوي ایل ته ایزه کو نه یو کاروبار شروع نو د دې د زد نه به ایزه کو ای به منې کول ماغه سحر یفرقون به بین المرء و زوجه چې جدای به راوستا پمنځ دا مرء و زوجی د سړی او خزه کې خزه خاون به روان سحر اثر شته کنه شته دغه معتزله منکر دي سړی ورکه سحر باطل شه دی او ته اثر منی نو مو زهر باطل شه نه دی ته اثر منی کنه منی ها زهر اثر کوي کنه کوي دا خو الله دنیا دا زهر څه کوي اثر کوي امتحان دی نو چې څنګه مجسم محسوس شي نه پیدا کړی دی وای کې zarar دی نو دارنګ بازه غیر محسوس هم دی کنه لکه سیر اثر وی نه چی نه او بل ګورا الکه دا چف بسا سرو کی چپ سر کوي کنه چوب خاص سرم کوي او بد سرم کوي چوب څنګه اثر کوي خاص سرم دی بد وګوره یو سړی د چا تعریف کی ایر دا پلان کې سړی ډیر خسړی دا طالب ډیر ښه اخلاقی خدمتګار دی دا سه مخ خوشاله شو خاندي دا څه چلو شو دا خو الفاظو او که چرتا یو سړی مخامه ستا مور پلار داسې دا بس یکدم رنگ تک سور زیړ غوسه ها څه چلو شو او الفاظو سری کنه الفاظو مسری ولی نه نو الله دا د امتحان د پارا څنګه زهر دی هغه کې اثر ده نو دا رنګ سحر کې مسر ده ابل خبره چې باطل له لکه زهرم باطل شي دی غلط شي دی سهرم دی دا مطلب نشو چې وسره کته باطل شي کې اثر منی نو موږ د اثر داغه به ذات خو نه منو خو الله پکې چولې دی کنه د امتحان د پاره نو بهر حال دغه کوډه موټي به کوله او خزه خاون به جدا کول نو سوال پیدا شو لکه دا سحر خو بیا کمالی شې شنو کار خو بیا هم کوي کنه یو ما هم بزوارینا نو دوی زر رسون کی به په دې سره منه هدن اچاته الا باذن الله مگر په تقدیر د الله اذن تقدیر تقدیر کی چی کیږي چې تقدیر کې نه بیا هم نه کی زهر سړیو خوړل نو زهر نتیجه سي مرګ خو چې کله تقدیر کینو ها بچي ټوپک سکي وجل هو کله ولګي او تقدیر وخت پوره نه ده بچي نو سحر اثر وی نقصان بکئی خو چې کله د الله مشیت نو نه بکئی باذن الله د الله په تقدیر یعنی په خپل معاصر نه دی د الله په تقدیر معاصر دی په مشیت نار شي کې د الله مشیت مشیت نه بغیر خو هیڅ نه کی خکاری که بدکاری ها مشیت نه بغیر نه کی ويتعلمون او دی بیز د کوم هغه شی یزرهم چې دینی اعتبار ایمانی اعتبار سره نقصان ورکو ولا ان په فائدې ولا ایمانی نه ورکو اگر چې دنیوي فائدې و ولقد علمو یقینا دی پویو چې لمنش تراو چا چې دا سحر واغش اختیارک مالهو نه بيدل رب الاخره په اخرت کې مینه خلاق سیسا جنت کې زینش خو بیا هم دوی خپوی خو کو کاروبارونو ولا به سما شراو او ډیر بد دغه شی چې دوی خرص او هلاک کړ بي په دې سران په څو خپل ځانونه الله عزت دنیا خو کوټه خو آخرت تباہ کو نه سایرانو کوټګرو لو کانو یعلمون کاش چې دوی پوهې ده نو دا سی وینه وکړي اے لو کانو یعلمون نو لما فعلوا الشرک او لما فعلوا السحر اوس ترغیب او زجر ولو انهم کچری دوی اوسم امنو ایمان وروړي توحید ومن واتقوا او ځان بچ کی د سیر شرک شرک نه لمسوبتن من عند الله خامخا بدله بوله ورکړی شي د الله د طرف نه خیرون غورا لو کانو یعلمون کاش شي دی پوی دی نو الله افسوس کوي الله افسوس نه کوي الله د دوی د پاره افسوس کوي چې پزان لګ افسوس وکړي حالت او نتیجم سره دا خو د دې دویمه درېمه شوبې جواب شو دلته یو خبره ما دا وکړه چې سحر اثر لري دا الله په اذن دیو جنا د سحر د بچاو د پاره شرعي اسکار اوراد کلمات ویل غواړي نو علاوه به انسان بچي او نن سبا دا سحر کوډه منتر ډیری شي سحر ډیری جنات ډیر شي وجه سره زما د اندازې مطابق دو وجې دي یو وجه خدا دا چې موسیقي غانې بجانې فاشي او ریانی ډیر شو قران حدیث کې راځي چې کمزې کی بقره فضایلو کې وي او کوړه شیطان نه داخلي جن نه راځي غلط جنات کور کې قران اوس نشته او کوشتم نو د قران په نسبت په کې دا بل شی ډیر دی غانې بجانې موسیقي یو سړی کم نه مونږ کار خو ټي وي نشته موبایل ټول شپه الکان جنکه په موبایلو کې اخته دي نسری پورا سلیمانه هي اثر بني دا غي دغه وجه ده چې شیاطین او دارنګ جنات دا ډیر سحر کوډه منتره مډیر جن شیطان سحر کوډه منتره پاک زبانه نه ورزي دا ګرځي چې ګندځي کینی پیله کده مچ نه چلی هغه ځای کې اثر کوي نو یو وجه دا دوی مدا دا ډیر مخ کې د ابو لبابا صاحب زرمومن کې یو مضمون لیکلو اب اوس چرتم پتن لګي زړو ریکارډونو کې پروت دي ما څه کوشش وکړو خو را پیدا مې نه ک چرته بس سم قتل غواړي ډیره زړه خبره هغه یو دو مزامین لیکلیو زر مومن اخبار کې په خوا کراچۍ نه دو جی میں او دو سینے د نومو جنات او سحر باندې خو بهر حال وګد مضمون خو هغه پکې دا ویل دي چې دی وخت کې عالمی سطح باندې او خاص کر اسرائیل کې د دنیا لوی لوی ساحران د يهودو ځکه دا خو دې کار دی کنه سحر اصل کار د چا دی د يهودو د يهودو نه بیا غټ ساحران پس سوق دي ها شیعاګان دا ډېر بدترین سحر کی دا وی بچی دي عالمی سطح باندې غټ غټ ساحران ناشتي مسلسل په امت مسلمه باندې سحر کوي دیو جنا تمام امت او یې سره مشهور دی هیڅوک ته نه دی بچ خوست چې چا کې روحانيت زیات ته نو هغه ته دغه په اندازه به بچي او چې سونه روحانيت کمزوري کیږي دا سپېړه به ورزي عالمي ست دی وجه نه سحر کوړې منترې دا شي نه ډیر شوی نو دی وجه نه مسنون اسکار دعاګانې د پابندې سره ویل غواړي اسیم ویل غواړي خلکا خاص کر د علاج هم دی او پښتانه متل کې وی وبپا کمزوري ورخ ورزي کنه نو چې چرته روحانيت کمزوري ده ذکر اسکار او مسنون دعاګان وسبا غزه ورخ ورشي ورخ مات کی بس هغه ته متاثر شي دا مسلې وي ها دیو جنا کعب الاحبار بارک امراضی او عبد الله ابن سلام رضی الله عنه بارک امراضی دا يهودي مليان مسلمانان شيو ای بوي لولا کلمات اقولهن لجعن اليهود حمارا موطئ مالک کی روایت زدا سے کلمات تی غویم کدا مې نه وي د يهودو معنی خر جوړ کړو په سحر سره ناغه دا سحر د بچو د پاراغه دعا ده زما مسنون اسکارو کم کتاب دی کشته دی ادا سي کلمات اعوذ بالله العظیم الذی ليس شيء اعظم منه وبکلمات الله التامات التي لا يجاوزهن برن ولا فاجر وباسماء الله الحسنى كلها ما علمت منه وما لم اعلم من شر ما خلق وبرا وزرع دا دواوی ویم نو يهودو د دې سحر نه بچ نو بهرحال مسنون اسکال قل درې دو قلا سار ما خام آیات الکرسی دا اسکای په دې سره سړی بچ کی یو خبره دمه د هاروت ماروت هاروت ماروت خو بس فرشتي دي او دما موصوله موصوفه په بنیاد دوا تفسیر وشو خو خلکو دې کې کیسې مقرر مشورې کړي چې دا هاروت ماروت فرشته وي او دوی چې دینو دا چې لیکلي اسلامي خلافت نه او تو سیر کې اسکاس کیا کیا جائے نو مرګ ستا د قوت نافذه تاثیر نشته چې وکي البته دا غي دا, دا خلق منې کول هغه سره خبره کول خلق ته منې کول ټول خبرې دي دا دي دا غي رد کول دغه دی من را منکم منکرن فلیغیره بیده دا د حکومت ذمہ داری وملم یسته په لسانه هغه وی کنه خپل ذمہ داری ګوره کومه ده زما بس کاوه ها هاروت ماروت بارکه دا خبره ده چې د بارکه مې کیسی دي کیسه جوړ کړي د اسرایلی کیسه ده ځکه دا يهود د انبيو د ملائکو دشمنان دي جبريل دشمنی وګوره انبيو دشمنی وجل نه دا دشمنان نو دقه سی قصه انبیاء او ملائکه پسې جوړی کړي د بدنامه نو دې باره کې داسې کیسه ده چې وای دا فرشته وي او دوی الله ته وی چو ګور کنه دا انسانانو ګور ګناه کوي مونږ نو ویل شي ویني بتوي او فساد بک وی الله وتوي چې دا ما دوی له نفس او شیطان ور کړی دی تاسو سرنیش ځکه نه کوي او دې سره شته وې چې نه کوم سره وې اومبم مونږ نه کول ته جوړې دي داسې الله سره ډاړه دی خبرې قرآن سوي رسو براشي حدیث کې راځي فرشته برای ملای اعلی کې حکم شي زر وزر اعلان دي کی چون نشي کوله خدا دا څه خبرې ته جوړې سم الله ته وی نه کوم لا راکړې وینو بیا مونږ هم نه کوله وی الله دې دواړو لا نفس او شیطان ورک ورته زه دنیا ته پته بمولې وی چې غرالل کنه دلته ګرځیدل ګرځیدل با یو ورځ یو قتل یو ځای کې یو دموا زهرا دما اګړې داو مجلسو بس دی ورلل کینا سل خونه ورک بس شیطان وسره دی دویم بیا دا سې وکړه چې پاغه باندې وی مین شو مطالبه ته وکړه ایو ته شرطونه وې شرط دا دی چې ټیک د خلکا دا د چې قتل وکې هغه سړی را لو وجاله او دغلتا پلان کې بت وغیرہ ته سجده وکا هغه کارونه مکړل او بیا نوذ بالله بیا وی او خيار ونو یاغي وتوي چې دا تاسو بر خيجه را کوزيږي څنګه یو ته اسم اعظم یادونو یا ته اسم اعظم یاد ک بس هغه ته براو خطا او برته وسه جوړ شوی دی زهرا ستوره الکه زهرا څه شه دی سیاری دی وکړه نو دا خزه وکړه دا لوی شو چې دونه غټ سیاره دی جوړي عقل یې نه مانی خو بهر حال دا دا چې بیا وی الله وته وګوره کنه ما د دنو ویلی نو یا اخر وته وی چې اوس د دنیا کې سزا در کم که آخرت کې در کم وی د دنیا د اخره نو ایس د بابل خار په یو کوي کې دواړه د جبې نزوړندي او بیا وسر د خزو روایت ده خزی وای چې ښا دا وتر بوختی مکوي سو پورې وتر نشوي نو ترغه پورې دوی له سزا ني چې وتر وشي بس د دې سزا شروع شي رواه برحال دا قصه دا دروغ دی مفسرین په دې رد کړي تفسیر کبیر والا وای د قصې د هاروت ماروت باره کې وعلم ان هذه الروايه فاسده مردوده غیر مقبوله دا قصه مردوده قرطبي وای قلنا هذا كله ضعيف لا يصح منه شيء کمزور کیسه دارنګ روح المانی والاو بحر المحیط والام به باس کړي چه نه من اعتقد فی هاروت او ماروت هاروت ماروت باره کی چه دا دا چه چا عقیده چه انهما ملکان یعذبان دا فرشتی دی خودوی له سزا ملاویږي علا خطیتهما مع الزهرته چا زهرا سره وای خطیه کړي وا فهو کافر بالله دا عقیده دا کفر د چې ملائکه ته دی سووي ګناګار وغیره وینو بهر حال دا اسی کیسی دی بس اقول قولي هذا است